یو مذهب مذهب دا او بس نه پکې تا ډیر افراط شته او نه پکې تا یعنی داسې نه دي چې د اسباب بالکل مهمل پرې خودي شوي دي لکه اشاعره بالکل بیا مهمل پرې خې دي د اسباب ته هیڅ دونه توجه ورکړې نه ده او داسې نه دي چې اسباب ته دونه توجه ورکړي چې اسبابونه علل حقیقیه جوړ کړي علت حقیقیه خو موږ یو الله یې هم نه دي کړي منځ کې منځ کې لار هغه د چا ده اسلم مذهب اصوب مذهب هغه د امام ماتریدي صاحب ده دې وجې نه په دې مسئلې کې ډېر لوی لوی عقلا اشاعره هم د امام ماتریدي صاحب مذهب باندې چې دي تک کړی ده او ډېر که تاسو سوچ کو ذهن هم دا مني چې سبب دونه مقصد دا ده چې کمې درجې وال نه دي کول پکار خو دونه هغه ورکول نه دي پکار اهمیت چې ته د سبب نه څه جوړ کړې علت حقیقیه لکه حکما او ما معتزله یې چې جوړوي خو داسې نه چې بالکل دونه مهملې پرېږدي لکه اشاعره یې چې جوړوي نه موږ وایو چې الله تعالی په دې اشیاو کې تاثیر ایښی ده او دا اشیا مقصد دا دی چې د الله تعالی تاثیر دی وجنه چې پکې ایښی دا په د شیونو کې اثر کوي نو د سوځول اور کوي غرقول اوبه کوي خو دونه ده چې الله تعالی کله وغواړي نو هغه په دې قادر ده چې دا اثر بیا ورنه چکي واخلي تاسو په دې خبرې پوه شو بهر حال مقصد مو په دې کې و چې شاه صاحب به اوس رادرومي او چونکه هغه تقدیر مسئله یې بیان کړه نو رب ته داسې جوړ کړی دا چې هغه نه به سړي ذهن کې بیا دا تله چې یاره دا اراده به بیا ارادي صفت ته ارادي ضرورت به نه وي چې هر شی فیصله شوي دي بیا خو صفت ته ارادي ضرورت نشته نو منځ کې داسې چل ورته جوړ کړو چې د صفت ته اراده اوس ترته چې ثابت کړي چې تقدیر سره سره بیا هم الله تعالی پر صفت ته ارادي چې دا ثابت تا ټیک په ازل کې فیصله شوی دا خو هغه اراده قدیمه دی الله تعالی بیا تعلق حادثه دې سره راځي چې سبب زید چکیږي پیدا کیږي تاسو به پوه شو او دا نو دا خبره چې کانو دې ته خو به یو طریقه جوړه کړه دا چې خو نه چې اسې خامخا یو کې نو دې پاره هغه دا جوړه کړه چې الله تعالی چې کوم هغه دی دا عبادت چکم دی دا بندگانو باندې چې دا حق دا او ثابت دا او مقصد دا دی چې دا چې قرض نه ده یعنی دا دا چې مقصد دا دی چې هغه نه ده تفضل نه ده مونږ له طرف نه بلکې دا قرض ده چې دا قرض ده مونږ به خامخا د الله تعالی عبادت کو او انسان به دا عقیده جوړه سړي چې دا په ما باندې چې دا ثابت ته دا چې تفضل نه کوم منت منه کی خدمت سلطان همې کنم منت شناس زو کی بخدمت بداشتت دا احسان منه کئ چې زه د بادشاہ چې کوم خدمت کوم نو احسان به د غني چې زی خدمت ته پاره چي قبول کړای تاسو په دې خبرې پوه شو شجی دا خبره ده چې د مقصد دا څنګه چې موږ جمع سره وکي او بیا ډټ ډټ کېږي خپل ذهن کې چې ډیر ډیر لوی تور می وایل کس تور دی وال خپل مقصد دا دی چې فرض دې چکړه ادا کړ خپل فرض دې چکړه ادا کړ شجی ورپسې شو ستا ګورو اوس عبارت ته ګور عبارت ګور دا سو بابونه لګ ګران دي لګ پکې تسړای ډیلا غوندي دا سی بنو کچا سی زر زر منډه پوای ورست بیا آسان شي بیا بدا کسور ټول په ایغه کې ان شاء الله او باس ورست چې کله اسرار شوري شي بیا په غانټې کې دونه سبق ویل شي چې وایا بیا بدوم جلته ان شاء الله سوچ کچ دا سی پټیم کله نور ملګرو ویل چې آپ کې شریک دلای شي شه جی باب الایمان دا باب ثابت تپ بیان عبارت تبع سوچ کو عبارات لش کی دشا سے کلا کانی ورائی شاہ جی پتہ خو بخپلا کہ دل الہامات ادا زمانہ خبر چا غ خڑمخی ودی کتاب تناس دی کنا چ بشبا و تیرے اعلی بے سر جوڑی باب الایمان بأن العبادة حق الله تعالی علی عباده دا باب ده په بیان دی ایمان کی په دی خبره باندی چی عبادت دا حق دی الله تعالی ده په عبادو باندی لأنه منعم علیهم مجاز لهم بالارادة ځکه چې الله تعالی انعامات کون کیدا په دې عبادت باندې او بدله ور کون کیدا د دو اعمالو په ارادې سره چې نیکو اعمالو نیکه بدله بدو اعمالو بده بدله الله تعالی ته خو د تاسو موږ اعمالو هیڅ فرق نه که هیڅوک د عبادت نه کوي بیا د ده په لویي کې څه فرق نه رادرومي او که مقصد دا دی چې ټول خلک عبادت کوي نو بیا د ده په لویي کې څه فرق نه رادرومي هغه کې خو کمال منتظره نشته اعلم ان من اعظم انواع البر په دې خبره باندې ځان پوي کا چې د اعظم انواع د برنا اغلوی انواع د نیکینه دا خبره ده ان یعتقد الانسان بمجامع قلبه چه عقیده بساتی انسان په هغه مجامع د قلب سره یعنی بجميع اجزاء قلبه یعنی د زړه نه یعنی د زړه منځ نه به دا عقیده ساتي دا محاوره ده خو معنی به بیا داسې کوي اعظم انواع دی بیرنه دا خبره دا چه عقیده بساتی یو انسان بمجامع قلبه دی زړه منځ نه به دا عقیده ساتی داس عقیده بئی بحیث لا یحتمل نقیز هذا الاعتقاد عنده داس عقیده بئی چی دی, دی عقیده نقیز احتمال بدخواتا نی یعنی دون کلک عظم بتاسو مونگ ساتو چی دا اللہ تعالی عبادت پا مونگ بانی چی دا ثابت ده داسی عقیده به وی چی دی دی عقیده نقیض احتمال به انسان خواته موجود نی دا عقیده بساتی ان العبادت حق الله تعالی علی عباده چی دا عبادت دا حق دی الله تعالی دا پا عبادو باندی او دا عقیده بئی وانهم مطالبون بالعبادت من الله تعالی او دا عقیده بئی چی دا عباد دا مطالب دی او دون مطالبه کړی شوی دا شاه جی لکه دی حدیث مبارک تو گورا پورا حدیث دادا عن معاویت رضی اللہ تعالی عنہ دی مشکات شریف حدیث تا قال كنت ردف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار پیو خر باندې زه حضور صلی الله علیه وسلم پسې ورستو چو ناسو ځکه طالبانو خر سره ډیر لګی چې وی په دې باندې سورلی چې دا سنت تعال ته موږ مدرسې ته ډیر راتل طالبان به ورختل چې به موته چې غږ مو متکاو ویل به جی ولی سنت نه ده ملزان دارلوم ته به د ستار خېلو ډېر راتله شه جي کله به ټین ټینان پورې تړلی او بیا به په سړک خلاص کړه دا ډیر لوی ظلم ده هغه به منډې وای چې څونه دا ګړبا پسې کیږي دوره ده منډو ته چکی زور ورکي شاجی قال النبي شاجی عن معاذ رضی نو دی وای چې حضور صلی الله علیه وسلم پسې ناسو ليس بيني وبينه الا مؤخره الرحل دی دا ما په مابینس کې بل شای نه و هغه د کجاوي هغه هغه نی او وروسته داسې یو لرګي غوندې هغه مو منځ کې و فقال یا معاذ نو ما ته ویل چې ای معاذه هل تدری ما حق الله علی عباده تا ته پته ستا چې چه حق دی الله تعالی د په عبادو باندې و ما حق العباد علی الله او چه حق دی عبادو د په الله تعالی باندې خو دی عباد و حق پا اللہ تعالی من دا پا معنی دی وجوب سرنی دا دی اللہ تعالی عدد پا دی جاری چی بے چکی بدلے ورکی دا دی مول اہل سنت والجماعت اگر دا بلا وجوب منہ والا علیہ صاحب مسلم ثبوت اسے بہوس پتہ در تلگی وائی وہ وڑا مسئلہ ہی قسم کی صحیح در یا در کوزوی شاہ جی دیر چی دی مولا محب اللہ بہاری سے نام واروی کانا دا وفاقیان او دا سمات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عباده تا ته پته سته چې څه حق دی الله تعالی د په عبادو باندې وما حق العباد علی الله اس حق دی عبادو د په الله تعالی باندې قال معاذ حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ورته فرمیلا الله ورسوله عالم الله او دی الله رسول بش خبری ما ته پته ده حضور قال حضور صلی الله علیه وسلم تو فرمیلا فإن حق الله علی العباد ان یعبدوه حق دی الله تعالی په عبادو باندې دادا چې عباد به دی الله تعالی عبادت کوي ولا یشرکو به شیئا او هیڅ شی به الله تعالی سره شریک نه تا پیران میران قبرونه مبرونه دا کسی دا بنو سره شریک بدعتی بنه جوړی جاننا وحق العباد علی الله تعالی او حق دی عبادو په الله تعالی باندې دادا الله يعذب من لا يشرك به شيئا چې خدای پاک په عذاب نه ور کوي هغه چاته چې الله تعالی سره شریک نه جوړ کړي یعنی دایمي عذاب بنه ور کوي دایمي عذاب به هغه چاته نه ور کوي چې یو ور ده مشرک نه او یو ور ایمان جان سره نو دایمي عذاب به دی هغه نه پسې تکمیم دی حدیث وکا فقلت یا رسول الله افلا ابشر به الناس ای رسول الله ز خلق ته په دې خبره زیره نه کور اعلان نو کو قال لا تبشرهم نا نا اعلان مو ورته کاوه فیتکلو بیا بچسی بیا بدو مقصد دا دی چې توکل وکي او په دې باندې به با اعتماد وکي او عمل بچکی پری دی اعلان مو ورته کاوه شاجی اوس خبره دا ده وذالک او دا ولی ضروری ده ایمان په دې خبره باندې چې د عبادت دا دی الله تعالی حق د په عبادت دا ولی ضروری ده کان دهریا نو دا سړی خو بیا دهری ده لا تقع عبادته دا منځ کې به عبادت هغه پرېږدي بموقع ان دا جار مجرور لا تقع سره متعلق ده لا تقع نو داسې سړی چې لا تقع عبادته بموقع من قلبه نه واقع کېږي عبادت چې دی بموقع من قلبه د زړه نه نو دا چې د عبادت کوي د زړه نه به نی و ان باشرها بجوارحه اګر که په جوارح سره به مونځ کوي اودس به کوي خو زړه کي به د عبادت هغه سرور آبه کوزیږي نه ولا تفتح بابا بینه و بین ربه او د ده د عبادت په دی الله تعالی او دی الله تعالی دی ده او دی الله تعالی په مابینس کې به د فیضان دروازه کلاو کوي نه د فیضان دروازه به نه کلاو کوي وکانت عادتا کسائر عاداته او دا به یو عادت جوړ شي دا به د یو عادت وي لکه نور عادتونه وي لکه نور شي عادتونه وي خدای پاک چې موږ ته د عبادت هغه مقصد چې کی واضح شي کني اسې خو ډېر شي نه موږ څه جوړ شي عادت غوندې جوړ شي خو یو عادت بس مقصد دا یې کوي سجي اوس صفت ارادي بیان کوي شاکر والاصل في ذلك او هغه دفع دی اشکال کې چې د ارادي کوم ضرورت تا لکه ما تر ټول تفصیل مخکې نه کړی دا والاصل فی ذلک اصل په دې خبره کې دا ده چې الله تعالی منعم او مجازی بالاراده ده نو اصل په دې خبره کې دا ده چې دا مونږ ته د انبیای کرام او د انبیاء کرامو چې کوم ورثه دي د هغې تعلیمات او تصریحاتو نه مونږ ته دا خبره معلومه شوې ده چې الله تعالی پر صفت تی ارادی چی دا ثابت دا او اللہ تعالی انسان دی پارا منعم چی دا انسان مانی انعامات کئی او بدلے ورکے دا چی دی بل ارادہ دی دا خبر منتا دی انبیاء کرام معارفنا یعنی دی انبیاء کرام اغف ارشاداتنا او دی هغه ورثه چی کوم دی علماء دی هغو تصریحاتو نه مونږ ته دا خبره چه ده معلومه شوی ده والاصل فی ذلک اصل پدی خبر کی چی اللہ تعالی منعم او مجازی دو دی پارا بالارادہ اصل پدی کی دادا انه قد ثبت فی معارف الانبیاء وورثتهم علیہم الصلوات والتسلیمات چی ثابته شوی ده په معارف دی انبیاءو کی او ورثو دی دوی کی په دو باندی دی صلوات او تسلیماتی دا خبره ثابته شوی ده ګوره تاسو ته مخکی ما دی اصطلاح وضاحت کړو یو لاهوت وی یو جبروت وی الله تعالی ذات متعلق خبره دیتا چوتا لاهوت دی الله تعالی صفات متعلق خبر دیتا چوتای جبروت دی اللہ تعالی صفات متعلق گفتگو تا چوتای جبروت دی اللہ تعالی ذات متعلق گفتگو تا چوتای لاہوت تا تو پدی خبر پوش شاہ جی اس دی انبیاء کرام و ارشادات و مبارکہ ہونا او د هغه ورثه علماء کرامو تصریحاتو نه مونږ ته دا خبره ثابته ده ان موطنا من مواطن الجبروت چی یو موضع یو مقام دی اغا مقامات دی جبروت نه دادا فیه ارادت و قصد چی پا اغی که اراده دا او چی دا قصد دا یعنی یو صفت دی صفات دی اللہ تعالی نا صفت دی چا دا اراده دا دی معنی دادا خو شاه صاحب خو هغه آسان تعبیر نه کئی هغه خپل یو علمی تعبیر کئی کنی دی آسان تعبیر دا دا معنی دا دا چی یعنی دا اراده دا یو صفت تا دی صفات دی چانا اللہ تعالی خدای گور تعبیر دا سے الفاظ سر کئی ان موتنا ولی دے مقصد دا دی چی دی حکمت ایمانیہ بانیو نو دا سے تعبیرات پکئی لکہ میر باقر داماد دی حکمت یمانیہ چی وہ بانی دو گانا نو هغه مقصد دا چور مشکل تعبیرات کینو د دې حکمت ایمانیه بانی دنو زکه داسې چکه تعبیرات کئ ای به دغه څنګه هاس ځان نمی ویل ان موتنا مم مواتن الجبروت چه یو موضع چه کم دی دی موازی و دی جبروتنا فیه ارادت و قصد فیغه که اراده دا و چه دا قصد دا بمان الاجماع علی فعل په معنی دی فعل مصدر استعمالی گی فعل بی آغا کار کولو دی پارا چی نام بی نام خجی نو یو صفت اراده دا بمان الاجماع علی فعل په معنی دی دی سرا یعنی عزم یعنی آغا اراده په یو کار کولو باندی معص دلت اجماع آغا مصطلح اجماع نی مراد مع صحت الفعل والترک بالنظر الی هذا الموطن کنی هلته یعنی په هغه مقام کې د دې کار کول او نه کول دواړه چی برابري خو د یو کار فیصلې سره چې هغه ارادی صفت متعلق هغه متعلق شي صفت نو دې ته بیا چوتای اراده وایي وان كانت وان كانت المصلحه الفوقانيه اگر کا مصلحت فوقانیه ازلیه لا تبقی ولا تذر شیئا هغه خو هیڅ شی نه دی پریښي الا اوجب وجوده او اوجب عدمه یا دی شیانو وجوب واجب وجود واجب کړی یا عدم چه دا واجب کړی یعنی مصلحت فوقانیه ټیک تا عرش وجود یا عدم چه دی واجب کړی دی خو دی باوجود بیا هم مقصد دا چه دی اغا یو موتین دا دی مواتینو دی جبروت نه چه پی ایغی که چه شاید اراده د مصلحت فوقانیه په نظر سره په عالم کې حالت منتظره نشته ټول عالم هغه منصوبه بندي اټله فیصله شوې ده خو دې باوجود بیا هم د تصریحاتو دې انبیاء کرامو نه د علماء کرامو نه دا خبره ثابته ده چې یو موقع ده د مواقعو د چانه جبرو یعنی یو مقام ده د مقاماتو د جبروت نه چه په هغه کی چه شای دا اراده دا او قصد دا یعنی دا صفت تی اراده بیا هم چه دا ثابت دا تاسو په اصل مقصد باندې پوښ ګور ډیر زور می ذکر تپ ورک چې د مقام نه خبر ار باسل او سره لګول لک چې دا دا مشکل دا شاجی اوس دای را درمی صفت اراده متعلق په حکماو باندې چکه رد کئ او ما درته مخکې نه هغه مذاهب ځکه ورته وویله ولا عبرت بقوم هیڅ اعتبار نشته د ایخ قوم ته یسمون الحکماء یسمون کی ضمیر د دی جمع هغه نائب فاعل ده حکماء د مفعول ثانی ده چې دو مقصد دا چې حکماء سره نام اول شي الان کې دو حکماء نه دي جهلا او حمقا دي چی مثال او تعلق حادثه رئیسی یوشی سره چه سی متعلق سی لکه سبا زید زوی پیدا کیگی نو هغه دی الله تعالی صفت دی ارادی قدیم بیا دی سره اوس تعلق حادثه رئیسی دو پا دی معنی سره اراده نمانی تاسو پا دی پوشو یزعمون دو دا گمان کئی اللہ ارادت بهذا المعنی فقد حفظو شیئا نو ټیک ته دو خو یو شی محفوظ که صفت ارادی قدیم خو دو منی وغابت عنهم اشیاء خو ډیر شینا دی دونه چسل غائب شو هغه تعلقات حادثه نه منی شجی وهم محجوبون عن مشاهدت هذا الموطن ادو محجوب دی دی مشاهده دی دی مقامنا کم مقامنا یعنی دا حدوث تی تعلق تی صفت تی ارادی د حدوث تی یعنی هغه تعلق حادثه دی صفت تی ارادی دی دی مشاهده نه دو غریبان چه دی دو محجوب دی محجوب محجوجون بأدلت الآفاق والانفس او دو باندې دلائل قائم کړی شوی دی دو مغلوب کړی شوی دی په ادلو آفاقیو او انفسیو سره په دې خبرې کې اوس تاسو په پوښ په دې عبارت باندې اوس حجاب کوم د حجاب دادا اما حجابهم هر چی حجاب دی دوی دا یعنی په دو باندې تعلق حادثه دی دی اراده قدیمه دا په دو باندې پټ تا پردو لاندې دا ولی زکا اما حجابهم هر چی حجاب دی دوی دا آدا دا فهو آدا دا انهم لم یهتدو الى موتین چی دو هدایت ندا شوی دو ندی رسیدلی اغا موتین تا اغا مقام تا چی اغا تعلق حادثه دا چا چیر تا دا اغا تعلق حادثه دی ارادی چیر تا دا بین التجلی الاعظم په مابین دی هغه تجلی اعظم کې تجلی اعظم دی هغه جبروت او دی لاهوت مجموعه ته ورتای پما یعنی دی اللہ تعالی ذات او صفات په منځ کې و بین الملأ الاعلی ادی ملأ اعلی په مابین کې دی صفات دی اللہ تعالی ذات او صفات مجموعه په مابین کې ادی ملأ اعلی په مابین کې یو مقام دا یو مقام دا یعنی دی تجلی اعظم تجلی اعظم نه مراد دالته دی الله تعالی ذات صفات مقام دا دی دی او دی ملائ اعلی بیان خو موخ کی تیر کړه نو دی تجلی اعظم او دی ملائ اعلی په مابینس کی یو مقام دا چې ایغه تتا ایغه کی په ایغه مقام کی هغه اراده قدیمی تعلق دی دنیا حوادث سره را درمی او بیا الله تعالی هغه دی ملائ اعلی ته چې کی وګرځي چې دا دا کارونه چې دی کی دن کی دی په دنیا کې هغه کاتمیو فرشتو ته په دې دنیا په دې طریقې سره دا نظام مخکې مې درته تشریح کړی و نو دا مقام کې هغه تعلق دی نو هغه ارادې قدیمې تعلق حادثه شیونو سره چې رادرومي ا د تجلی اعظم ا د ملأ اعلی هغه په منځ کې یو مقام ده چې دغه غریب دو غریبان په دغه مقام خبر نه دي او دلته هغه تعلق حادثه د ارادې چې دا پروت ده او په دغه مقام کې هغه صفت ارادې قدیمه چې دی الله تعالی ده د هغه دنیوي حوادثو سره چه کیږي متعلق کیږي او بیا هغه په ملأ اعلی باندې ټپکاو شي چې دا دا کارونه ما اراده دې سره متعلق ده خدای پاک دو ته دا وشي چې دا دا کارونه کیدونکي دي او مقصد هغه به ملأ سافل تا په دې طریقې سره دنیا نظام نه جسی رکوسی خو دو غریبان خو دې مقام نه چي دي نه خبره دي اوس تاسو په دې اسی په دې مسلې باندې پوه شو بیا بدر ته ګور تعبیر کول لګ مشکل وی سوچو تکو شجی او بالکل دیس مثال دا سدا اوس د تعلق حادثه چې دا د تعلق حادثه د تعلق حادثه دا دی الله تعالی صفت نه ده دا صفت اراده نه ده خو مقصد دا دی چې صفت نه بی تعلق هم نه ده لکه بالکل یو هیره وی او یو جوهر مقصد دا دی چې یو خو ملغلر وی نو ایغه هغه چمک دمک چې کوم دی دا هغه د حیرې حیرې صفت نه خو صفت نه بی تعلق هم نه نو دا نو دا خو اسی یو مثال ورکا اگر کشا سے وہی چا اللہ تعالی خودی مثالون چدا پاک تا بلا تشبیہین نو دا تعلق حادثہ چکم دا دی کائنات دی امور سره چاغه تعلق تی دی صفت تی ارادی کوم تعلق حادثه را درومی نو دا دی الله تعالی صفت نه دا خو دی الله تعالی صفت تی ارادی اثر دا دی ایګه چدا اثر ده بالکل لکه هغه شایست چې کوم دی هغه چمک دمک چې کوم دی هسې پړک په پوه شي هغه روشنایي دا د هغه هیرې صفت نه وي خو د هغه صفت هغه د دې صفحې چې وي اثر وي تاسو په دې خبرې پوه شئ لکه د رڼا دا خو مقصد دا دی چې د بلب صفت ته خو جدا نور شیونه ورسره اخکېږي که نه چمک دمک چې کومي دا خو د دې صفت نه ده خو له دې نه منفصل شی ده د دې صفت خو نه ده خو د دې صفت هغه صفحې چې ده اثر دا تاسو په دې خبرې پوه شلو دا کیسه درته کوي اما حجابهم هر چې حجاب دی دوی دا فهو آدادا انهم لم يهتدوا الى موتنين چې دو دو هغه رسیدل ندی شوی هغه مقام ته چې هغه تعلق حادثه دا اچیر تدا بین التجلی الاعظم هغه تجلی اعظم و بین الملأ الاعلى دا شبیه بالشعاع القائم بالجوهرة او دا شبیه د هغه شعاګانو سره چې کوم هغه ملغلرې سره یوې هیرې سره قائم وي نو آ د دې صفت نه خو هغه صفت نه سنه بې تعلقه هم نه نو دارنګې دا تعلق حادثه د الله تعالی صفت نه ده خو د صفت ارادې نه بې تعلقه هم نه ده د هغه اثر ده ولله المثل الاعلی دا هغه علوم دی ملأ اعلی دی دو هیئات دا شی به واجب کی وروسته دی دینا چی په دی مقام کی مستوی الفعل والترک وی خو چی دا فیصله وشی الله تعالی هغه اراده یو شی سره قائمه شی بیا دینا بعد مقصد دا دی چی هغه شی یا دی دو په علوم کی چسی ضروری شی او ملأ اعلی ته وای چی دا شی ما اراده چدا وکړه تاسو په دې پوه شو حجت په دوسرا په دوئ ځان کی حجت پروت تا واما الحجت علیہم ار چه حجت ته په دوئ باندې فهی ادا دا ان الواحد منا چه تاسو مونږ کی مثال په طور یو کس ته یعلم بداهتا بداهتا دی خبری پته ورته لګی انه یمد یده چه مثال داسې زه لاس اوږد کړم او دا قلم رخنه ویتا چی مثال بداهتن پتو و تلگی چی دای لاس اگد کی ویتناول القلم مثلا او قلم مثال پتو رخلی وهو فی ذلک مرید قاصد او دی په دې کې مرید وي او قصد کوونکی وي یستوی بالنسبة الیه الفعل والترک برابر وي په نسبت سره د دې فعل او ترک اخیستل او نه اخیستل دواړه چي برابر وي بحسب ذلک القصد په حسب د دې قصد سره و بحسب هذه القوی او په حسب د دې قواو سره المتشبهة فی نفسه چې د ده په نفس کې چه کېږي اوږدېږي دراز کېږي هغه کوم قوه و ان کان کل شیء بحسب المصلحة الفو انو دا ګوره سنا څه دونه پته لګی چې دالته یو صفت شته چې ته داسې اوس زه دی قلم ته لاس ور وغځوم دا رخنه از مرید او قاصد یې دی, دی نو دې ته پته ته لګی چې ګوره زه دی دی اخیستلو نه اخیستلو دواړو کې چي برابر یم دواړو کی او په ما چی هغه کوم استعدادات خدای پاک ایښی دی نو هغه مقصد دا دی چی په دواړو کی دا چه دا برابر ده او بیا مقصد دا دی چی زه دا داسی چه کوم راخلم نو دالته یو صفت ده چی هغه ته صفت تی چاو تای ارادی و تای نو دارنګی دی الله بلا تشبیهین الله تعالی پر ارادی صفت چه دا ثابت تا اگر که هر شای په حسب دی مصلحت فوقانیه سره یعنی غزلی تقدیر سره یا به واجب الفعل یا به واجب الترک په ازل کی ټیک ته لیکلی ده چی ته به یا د قلم رخلی یا به نه رخلی خو بیا رشتیا ووایه ته چه محسوس کای چی شل واری دی لیکلی خو بیا ته دا محسوس کای چی یو صفت دالته ما کی شته چی هغه ته صفت تی ارادی وای چی یاره زه دی دی اراده کوم چی رخنم یا یې نه رخنم کنی باوجود دی چی دا دی هغه ده چی هلته چه لیکل شوی ده اوس تاسو په پوه شو شاه جی و ان كان كل شيء بحسب المصلحه الفوقانيه اما واجب الفعل او واجب الترك فكذلك الحال في كل ما يستوجبه استعداد خاص نو دک حال دی اگر طول شینو دا چ اغا یستوجبه چ واجبی اغلر استعداد خاص فینزل من بار السور نزول السور نو بیار نازلیگی دی اغا خالق السورنا اغا نزول دی سورو کیگی یعنی مثل نزول السور د خالق الصور نه بیا دا داسې نازلیږي که نزول الصور دا منصوب چه دا اغا جار ورته چه دا محذوف تا بنزع الخافض پوشوی نو مقصد دا که نزول الصور یا مثل نزول الصور نو دارنګ لکه مثال صور چې په مواد نازلېږي ګوره په هر ماده کې چې خدای پاک کوم استعداد کوم استعداد د په نظر کې ښکاری هغه مطابق صورت چکی پر نازلې هغه مطابق صورت پر نازلې نو دارنګي فکل فكذلك الحال في كل ما يستوجبه استعداد خاص فینزل من باری السور نو هغه بیا دی باری السور نه چسی نازل شي كنزول السور على المواد لك نزول دي اغا سور په مواد باني المستعدة لها چه هغه مواد دی هغه چه وی مستعد وی هغه مطابق به هغه صورت چکیگی پر نازلیگی کل استجابت عقیب الدعا لکه مثال استجابت ورست دی چانا دعانا مما دا خبر دا مبتدا مقدر دا ای هذا مما فيه دخل لمتجدد حادث نو دا دا سے کار دا چی دے متجدد حادث په دې کې دخل دا بوجهنا من الوجوه بوجهنا من الوجوه لکه مثال په تور باندې هغه کار کې دن کایدا خو د دعا دا خو حادثه ده دا خو حادثه ده خو اوس هغه کار کې دی حادث شي بوجه من الوجوه چې دا مقصد دا چې دخل دا اگر که هغه کار چې دا فیصله شوی ده تاسو په دې خبرې پوه شو نو دارنګ اگر که اټلې فیصلې شوې دي خو بیا الله تعالی د پاره صفت اراده چې دا آ ثابت ته په نصوصو سره مشکل ده بحث هغه ته رسیدل خو ښه به بیا به یې وګورو شه بیا چې کله ټول بحث درته ختم کو بیا به درته حاصل وایم چې ټول بحث ختم شي بیا یې حاصل درته وایم بیا به مو اله مقصد دا دی چې ذهین کسی بیا به اله په دماغو کې رادرومي چې بحث ختم شي او بیا یې درته چې ووایم حاصل ووایم بیا به مو اله بیا به مو په دماغو کې راشي انشاءالله داسې نه دی چې نه به راځي خو لږ پکې ته اغلاق ستا ټیټ مطالعه بیا وکړو داسې نه چې تاسو وایئ چې که دا چېرې مستخلص ته راسي دا خو حجت الله ده معتزله هغه چې کوم دي فلاسفه ما تاسو ته مخکې ویلي چې فلاسفه د دې خبرې نه انکار کوي چې په دې دنیا کې چې د کوم کارونه روزانه پیدا کیږی او حدوث شی نو فلاسفه دی دی خبری نه انکار کئی چی دی سرا اغا تعلق تی ارادی قدیمی بیا نوائے نوائے رادرومی فلاسفه دی دی خبری نه انکار کئی چی اغا تعلق تی ارادی دی سرا چرا درومی نوائے نوائے تعلق پیدا کیږی و سرا دی دی خبری نه انکار کئی او ده وایی چی یو وار ګوره تقدیری فیصله شوی ده او تقدیر کی هر شی لیکلی سوی دی چی دا شی به داسی کیږی دا شی به دا شی کیږی یعنی د یو شی وجود یا د یو شی عدم هغه واجب شوی ده نو دی نه بعد بیا مقصد دا ده چی د ارادی دی سره تعلق لرل دا چی دی بی فیدی دی که هغه ازلی فیصلی پته نه یی الله تعالی ته ځکه بیا اوس اراده ورسره تعلق کئ نو خو بیا جهل ده او که پته یی ورته بیا دی ارادی تعلق ورسره کئ نو کومه فایده ده دا خو یو قسم ته تحصیل دی چا ده حاصل ده او بلکل دو ده الله تعالی دو داسې خیال ده لکه په دې دنیا کې یو سړی مثال په طور باندې یو مشینری جوړه کی لکه مثال په طور باندې یو کارخانه ده هغې کې ګړۍ جوړیږي نو آ ګړۍ جوړې کړي نو چې جوړه یې کړه نو دی ایغا مقصد دا دا چی آر شای چی دا بدا سی ٹیم کئی دا سی بچابی ور کئی دا سی بئی دا آر شای دای چکڑ برابر کڑ دې نه بعد چې دا اوس دا ګړۍ چلېږي، چا په لاس ته او چېرته دا ټېم ورکوي، ګړي ساز نور اوس په دې کې هېڅ دخل نشته ده، چا ګړۍ جوړه کړې، نور یې په دې کې څه دخل نشته ده. نو دو داسې خیال ده چې الله تعالی ټیک ته د عالم خو الله تعالی داسې جوړ کړی ده، لیکن اوس الله تعالی د دی عالم کی د کارونو کولو نه چه ده بی دخله ده او اوس یې هیڅ کار په دی کی نشته ده او دا نظام په خپله باندې اوس داسې چه ده روان ده د عقولو په واسطې سره د دی په واسطې سره لیکن موږ اهل سنت والجماعت نظریه دا ده چه نه الله تعالی پرا باوجود دی تقدیر نه باوجود دی تقدیر نه الله تعالی پرا صفت تی ارادی چه دا ثابت دا ٹک دا دا ټولی فیصلی الله تعالی کړی دی چه دا شی به داسی کیږی دا به داسی کیږی او اراده قدیمه ورسره متعلقه دا خو دی باوجود دا قرین قیاس خبره ندا او دا موافق تی عقل ندا چه مونږ ووایو چه اوس الله تعالی دغه شیونه نه چه ده بی دخله ده ځکه چه دا یو قسم د الله تعالی په شان کی مقصد دا ده چه کول دی کوتاهی کول دی نه مونږ وایو چه دی باوجود بیا الله تعالی پاره صفت تی ارادی چه ده حاصل ده او مقصد دا ده چه نوی نوی اراده یې ورسره کیږي یعنی دا ټول شیونه باوجود د فیصله شده والی بیا د الله تعالی قدرت نه باره ندی بلکه دخوا ته مستوی الفعل